احدن د هیچا ابدن هیڅ کله چیرې و ان قتلتم او که تاسو سره جنگ وکړې شو لننصرنکم ضرور به موږ تاسو مدد کوو خامخا به تاسو مدد کوو والله الله تعالی چې دې یشهد گواہی کوي انهم لکاذبون یقینا دوی دروغجن دي لو ذکرو علی کتاب سره منافقان الله ودا درو جن دي لا ان اخرجو کچری دوی وستلی شوی لا ان اخرجو کچری وستلی شي هغه لا یخرجون نو دوی نوزی ما هم دا غوی سرا ولا ان او کچر تقوتلو جنگ کړی شي دو دوی سرا لا ينصرونهم نو دوی مدد نکوي دا غوی سرا ولا ان نصروهم او که چیرته دوی ور سره مدد وکړي لا یولن الادبار خامخا او به ګرځي شاګانی او به تختی ثم لا ينصرون بیا به دوی سره امداد نشي کېده مدد ونه کړی شي الا مگر ک جنگ کئ فی قرن پکلو کې محسنات قلا بندو کې کلو کې دنه په کلاګانو کې دنه به سره جنگ کوي او من ورا اجدورن یا شات د دیوالونو نا پټ بچی ته ناس یو دز وکي بعثهم جنگ دودوی بینهم فکورنه دودوی کې خپل منځ کې شدیدون ډیر سخت دی مخالف دی اختلاف دی او بل باندې اعتماد نشته دی چې دوی ولي تحسبهم ګمان کوي تاسو په دوی باندې جميعا چې یو خلق دی متفق دی اتفاق دی وقلوبهم شتا او حال دا چې زړونه د دوی د یو بل نه خلاف دي مختلف دي خلاف دی یو بل نه ذالک دا بانهم د دې وجنا چې یقینا دوی قوم داسې قوم دی لا یاقلون چې عقل نه لري کما صلی الذین ان حال دو دوی پشان دی حال دی کسانو دی من قبلهم چې دو دوی نه مخ کیو قریبا په نږدې زمانه کې لند ذاقو چې وی سکلو اغه وبال امرهم سزا د کار خپل وبال سزا امرهم د کار خپل اغه وسکل ولهم دوی لپاره عذاب الیم عذاب دردناک دی کما صلی الشیطان حال دوی پشان د حال د شیطان دی اذ قال کل چوی دا شیطان لیل انسان انسان ته اکفر کفر کوا لیل انسان نکفر یعنی وای شیطان انسان ته کفر وکا فلما نو هر کله چې کفر کفر وکړ دا انسان دا سزا بدله د ظالمانو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا الله ویرا کوي د الله تعالی نه ولتنظر او دې ګوري فکر دې کوي نفس یو نفس منا هر نفس ما قدمت لغد دا هغه عمل چې لیږي یې د سبا د پاره ان قیامت ته واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی خبیر خبردار دی بما تعملون باغ عملونو چې تاسو یې کوئ ولا تکونو او مکی گئی تاسو کلذینا دا کسانو پشان دی نسو الله چیر کړه دی الله تعالی فانساهم نو هیر کړل الله تعالی د دوی نه انفسهم نفسنا د دوی اولائک دا کسان هم الفاسقون ام دوی پورا نافرمان دي لا یستوی ندی برابر اصحاب النار اور والا دوزخ والا اور والا و اصحاب الجنت او ندی برابر جنت والا ان دوزخیان او جنتیان سره برابر ندی کچیر تمون نازل کړي وي دا قران پاک علا جبل په غر باندې لرایته خامخاب تعالی دلو اغه غر خاشان عاجزی کوونکې یریدونکې متصدعن ټکړي کې دونکې زری زری کې دونکې من خشیت الله د وجد یرید الله تعالی نه خاص هغه الله تعالی دې داسې ذات لا اله چې نشتا حقدار دې بندګي الا هو سوا دې الله نا عالم الغیب پوی دې په هر پټ چیز باندې عالم دې په هر پټ باندې وشهادت او ښکار باندې الملک پورا بادشاہ دے القدوس ډیر پاک دے السلام بچ دے د هر نقصان نا المؤمن امن ورکون کې دے المهیمن ساتن کون کې دے العزیز عزت والا دے الجبار زور کون کې دے زورور دے خالق لومبه پیدا کوونکی معنی کوي البارئ او بیا دویم ځلی پیدا کوونکی قیامت کې هو الله الخالق البارئ المصور خاص الله پاک هغه ذات دی هغه دی الخالق پیدا کوونکی دی البارئ قران ناغه انکار کړی دی یخرجون الرسول او وباسی دوی رسول لرا و ایاکم او تاسو لرا ان تؤمنو د دې وجه نه چې تاسو ایمان راوړې دي بالله په الله تعالی باندې ربکم چې رب تاسو دې کلینوم شړی وانا عالم او زه خپو يم بما اخفيتم پاغه سچ تاسو پټوي وما اعلنتم او هغه سچ تاسو ښکار کوي ومن يفعله او چا چې وکړو دا کار یعنی په آینده وخت کې منکم استاسو نه پکدنو یقینا ضل گمراه سوا السبیل د برابر لارې نه او جب خپل بسوی په بد بدای سرا و ودو او دوی غواړي مینا کوي لو تکفرون کاش کې چې تاسو کفر وکړي تاسو کفر کول هغه ته خوخ دي لن تنفعکم اچر نفع ندرګي تاسو ته ارحامکم اخپل ولی تاسو بیزار یو جدا یو منکم استاسونا و مما او د هغه چانا تعبدون من دون الله چې تاسو یې بندگی کوئ سوا د الله تعالی نه تاسو الہونه هم مونږ بیزار یو کفرنا بكم زمونږ جګړه په دین ده چې تاسو کې دین نشته تاسو خلاف کوئ که دین تابع شولې الله منون کې شولې دی الله پاک تابعدار د پیغمبر منون کې تابعدار شولې دشمنی ختم شوه چې تاسو ایمان راوړ تراغي حتا تراغي پوری دا دشمنی او کینه د زمونږ تاسو ترمنځ تؤمنو چې ایمان راوړ تاسو بالله په الله تعالی باندې وحده یو یعنی چې یو دې یوازې په معبودیت کې د الله پاک بندګیری وکړي الا مگر قول ابراهیم وینا د ابراهیم علی صلوات و سلام لابیه پلار خپل تا لا استغفرن ضرور به زبخنه غواړم خامخا به بخنه غواړم لک تعالی را و ما املکو او طاقت نه لرم او مالک وس نه لرم استاد بچ کولو لک و ما املکو لک او وس نه لرم طاقت نه لرم استاد بچ کولو من الله د عذاب الله تعالی نه من شین هیڅ قسم هیڅ شی هیڅ قسم طاقت نه لرم چې تا د الله عذاب نه بچ کم ربنا علیکا اے رب زمونږ پتا باندې توکلنا مونږ ځان وسپارو دلې دې و الیکا او خاص تا ته مونږه انبنا دا ګرځو انبنا مونږ در ګرځو په بندګۍ سره و الیک المسیر او خاص ته ګرځیدل دي د پار د جزا د سزا جزا تا ته در ګرځیدل دي ربنا ای رب زمونږه لا تجعلنا مگر زوی مونږه لا تجعلنا مگر زو مونږه فتنتن ازمائش کمزوري للذین د پاره کسانو کفر چې کوپره کړي او دې د پاره ازمایش دارنګ کمزوري مونږ نه ګرځي واغفر لنا او بخنو کړي مونږ ته ربنا ای رب زمونږه انک یقینا انت انت العزیز الحکیم خاص ته زورور حکمتونو والای لقد کان لکم یقینا نشتس تاسو د پارا فیهم پدوی کې اسوه نمونه د تابعدارې حسنتون خیستا لمن دپا د اغچا کان چې وی یرج الله امید لري د ملاقات د الله تعالی والیوم الاخر او یقین لري اورز عروس د اخرت چې وګرځي تاسو په منځ کې یعنی جوړ وکړي په منځ تاسو و بین الذین او په منځ یا کسانو کې عادیتم چې تاسو ور سره دشمنی کوي منهم دو دوینا مودتن دوستانا الله به ایمانداری کې دوستانه بدل کې جوړ کی ولم یخرجوکم او نه ویستلی تاسو من دیارکم د کورونو تاسو نه منکای نه د سنه ان تبروهم چې نیکی کوي تاسو دا غوي سره وتقسطو او ور کوي حق په انصاف سره راش ان خزی مسلمانان راشی مهاجرات هجرت کوون کی وی فمتهنوهن نو امتحان واخلې دا هغه نه دی ایمان ایمان معلومات یو کې امتحان ته واخلې الله الله تعالی چې دې عالم او خپو یې دې بی ایمانهن په ایمان دې هغه باندې فإن علمتموهن نو کو تاسو علم راغې چې دوی مؤمنات مؤمنې دي ایمان راړونکې دي فلا ترجعوهن نو ما واپس کوي دوی لرا ال الكفار کافرانو تا خزرال مسلمان شو او کافر خاوند دی ناغه ته ورملېږي چې ته پوه شې چې دا ایماندار ده لا هن حل نه اوی حلال دی لهم دوی لرا ولا هم او نه دوی یحلون لهن حلال دی اغوی لرا نی جوازیت پکی نشو ای کافر شول دی مسلمانان شول و آتوهم او ورکوی دوی تا ما انفقو اغا خرچ کړي وي هغه په زنانو باندې ولا جناح او نشتا گنا او ګنا نشته دی علیکم پتا سو باندې ان تنکحوهن چې نکاح وکړي تاسو د هغه سره اذا اتیتموهن کله چې ورکوي تاسو دي زنانو ته اجورهن مہرونه دی هغه ولا تمسکو او مرا ټینګوي مې ساتي دا خزي بعثم الكوافر نکاحونه د کافرانو خزو او مې ټینګوي نکاحونه د کافرو خزو ان تدل تراغل او کافر خزه د حالت دا مرامج ما خزه د پرې دا واسالو او غواړی تاسو ما انفقتم هغه چې خرج کړی وی تاسو وليسالو او هغه د هم غواړي ما انفقو هغه چې هغه خرج کړی وی لکه مسلمانانو خزي الته پاتې شوی او د کافرانو خزي مسلمانانو ته راغللې الله وی تاسو د هغه کفارو نه غخت کم مال مو په خزه خرج کړي هغه ته غواړي او تاسو هم کافران د نو غواړي چې کم په خزه باندې خرج کړي هغه تاسو الله ور کوي ذالکم حکم الله دا فیصله د الله تعالی دا الا پدی خبرو باندې الله یشرکنا چې شریک بنک جوړې دوی شریک بنک غني دوی بالله د الله تعالی سره شین هیڅ شی الله سره به شریک نه جوړي نه به غني الله سره شریک موحد بشي ولا یسرقنا او نه بغلا کوي دوی ولا یزنینا او نه بزنا کوي دوی ولا یقتلنا او نه بوجنی اولادهن بچی خپل ولا یاتینا او نبراتل کای دا خزه به بهتان په بدنامي لګول سره بهتان بدنامه لګول یفترینه چې جوړوي یې دوی بین ایدیهن د خپل لاسونو و ارجلهن خو ترمنځه ولا یعصینک او نافرمانی بنک یستا دا خزی فی معروفن په هیڅ کا د دین کې په دین کار کې وستا خلاف نه کوي فبایعهن نو بیعت وکړه ته د دوی سره واستغفر لهن الله او بخنه غواړ دوی لره د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخنه کون کې رحم کون کې دے یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتولو دوستان مکوي قومن داغه قوم سره غضب الله چې غضب کړی دی الله تعالی غوسه شوی دی الله تعالی علیهم پاوی باندې قد یئسو یقینا ناامید دی دوی من الاخرت د اخرتنا کما یئسا لکه چې ناامید دی